دا سورت حامیم مومن سلویختم سورت دے پا ترتیب عثمانی کے آسمان نه چراغله شپیتم نمبر صورت ده ربط دما قبل سره ده ده هر کله چې مخکې صورت کې ویل فعبد الله مخلص له الدين دې صورت کې وایي الا لله الدين الخالص خبردار یقینا د الله د پاره دین خالص دی اسماء الحسنا په دې صورت کې چلی رښتي داود دې صورت الا الا لله الدين الخالص خبردار یقینا د الله د پاره دینی خالص دی او دارنګه د کتاب موسی نه بنقل کړي وحی دلائل با پکش پئی زواجر او تخفیفات با پکې سلوري سلیری شي ترغیب بيد الله قران ته د الله کتاب ته په درو آیاتونو کې بشارت به په پنځو آیاتونو کې خلاصه دې صورت دا صورت منقسم ده دریو بابونو ته اول باب ده تر سوار لسمایا ته پوره دیکھے څلور عنوانات دي اول عنوان ترغیب به قران ته په نه صفاتو سره دویم عنوان زجر او تخفیف دنیاوی بوی زجر او تخفیف دنیاوی او اخروی بوی آ کسانو تا چې په قران او په توحید کې جدال کوي درې مینوان بشارت به مؤمنانو ته په ذکر د دعاګانو د ملائکو سره سلورم عنوان تخفیف منکرین و تبوی او سبب دا عذاب چی انکاران التوحید دے دا آغا مبارک عجیب صورت دے چې د جهنم طبقات مودي معلومه کې دا چې دا وحما حوامیم با چا چې ایمان عقیده په دې باندې ولر الله رب العزت با د جهنم د طبقاتو نه ده ساتي یو روایت کې راغلی لکل شیء ثمرا و ثمرۃ القرآن ذوات حوامی هر چیز د پاره یو سمرای نتیجه سمرا او نتیجه د قران زوات او حوامیم دي یو روایت کې دا سمراغلی لکل شین لباب هر چیز د پاره یو مغزی مغز د قران حوامیمی سبا دي حامیم حامیم او دا حوامیم څنګه چې په نزول کې په کم ترتیب باندې په نزول کې د اسمان نه راغلي په ترتیب مصحف عثماني کې ماقشن پراته دي د دې خصوصیت دی حامیم الله علیم دې په مراد دې حروف باندې یا دا اسم من اسماء الله دا الله د نومونو نه دا یو نوم دی لکه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا سوای دویم قال پدا کې دی حامیم اسم الله الاعظم دا الله تور ګرځیدل دي هغه مبارک خطر غلې ثابت بنانی وای ما دا اول نه دا آیاتونه لوستل دیو سره په سورلې باندې تیرې دا چې کله زه دې تا ورسېدم چې غافر ذنب اغه الله دې چې بخون کې د ګناه ده هغه صفات د الله دی چې دا انسان مخه ته کې او بیا دعا غواړي اشاره دی ته چې بنی آدم د الله داسې صفات وې نو ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها الله ته چې په واسطه او په وسیله د چار لرا وای کنا دغه اسماء الحسنا دیو جنا دې آیاتونو پسې سړې کوم دعا غواړي الله یې هغه دعا قبلې لا اله الا هو الیه المصیر دی الله تور ګرځې دلی یا الله کچا دا مسله ونه منلا ہے چه قوم را خدا رسوا نہ کرد ہے چه قوم را خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دل نہ آمد بدر چې الله الله خپه کړي نه یا قوم الله نه تبا کوي وکذالک حقت کلمت رب دارنګه ثابت شوه دا کلمه در ربستا پای کسانو باندې چې کافرانو چې اکرندیو با خوندان د جهنم وی تر اوګو پورې دو سو کالو مسافت ده سو سو کالو الله اے د دې زنه والا دې زنه کم ځای پورې اے دې زنه دا تقریبا زما خواجز دونه ده نور الله تعالی دې وسو نه څلور انچي وینو او هر چا اوس پته نه لګي درې انچي یا څلور انچي یا پنځه کزا چې لوی گردن د چای او د حاملین د عرش دا وی گردن سونه ده د دین واره تر اوګه پوره سونه مس یعنی صرف مړی دا وی وو سو کال صحیح حدیث ده قوی حدیث ده سندن صحیح الذين يحملون العرش دې زینا والا تر دې زه پورې د 200 کالو مسافت وو سو یعنی داغه د امرې مبارکه د دې زمکه او د اسمان په مینځ کې د سکه دا صرف د امرې ناراضي ولې د زمکه د اسمان پر سونه فاصله ده 300 کالو او دا پکې سوده کا او یا زرا پر دی دی او یا زرا پر دی یعنی د الله عرش د هر چانه بره ده هر چانه بلند ده هر چیز نه بالا او بلند ده الذين يحملون العرش آیا کسان چې بارون کې دارش دي ومن حوله هغه څوک چې دینه چار چا پیر دي یسبحون بحمد ربهم تسبیح وای په حمد د خبر ربانی لګیای او ایمان راوړي په الله باندې هغه ملائک چې سونا غټ غټ ملائک دي هغه د الله غلامان دی په الله باندې ایمان لري او یستغفرون للذین آمنو او بخنه غواړي آ کسانو د پر چې ایمان والدي و مؤمنه و مؤمن او کلمه والا دا عرش حاملین استاد پر دعا غواړي اے سونه مونږ واړه الله دا غنوب ته نرسو دا غیخت ته نرسو سونه پچونګړې وړو کې ماشوم شعر او هغه سونه لوی زبردست خلا ماشاءالله ماشاءالله فقد رحمتان تا پر رحمک الله سونه کول دعا ده د حاملین عرش ما تاسو ته دغه کیفیت بیان ک سونه مبارکه جبه وای سونه مبارکه خله وای د دې سونه عجیب چهره وای هغه خستلا سونه وای الله اکبر نن مسلمان نه دی پویا ان الذين كفروا ينادون یا الله نو چې چا ونه منل دا مسله دا خیسته قران نه دی منل ربا نو سرورم الله یې غصه در رب ای په وی باندې قهر دا الله وی په وی باندې دا الله د قهر او د غضب په صادر کې با گرفتاری د قهر او د غضب د سپېړ اعلان دی وی ان الذين كفروا یقینا آکسان چې کفر کړي आवाज به وکړی شي دیوتا خامخا غصه د الله په دنیا کې ډیر لوی وا د غصه تاسو نه په خپل ځانونو نن ورځه زکه په ورځ باندې دی بزان ته دونه غصه ای چې په دې لاسونو بچکونه لګی یوم یعذ الظالم علی یدی الله وای زما غصه په دنیا کې چې تا کله شرک او بی دینی دی کولا زره خفا کولا ما زما د حبیب صلی الله علیه وسلم زما د نبی د سنت جنازه ته ایستلې زپتا باندې پاغه جهان کې ډېر غوسه وم استاد غوسه نه په خپل ځان باندې نن ان الذين كفروا ينادون اواز ورته کېدش خامخا غوسه د الله په دنیا کې ډېر لوی وا د غوسه تاسو نه په خپل ځانونو نن ورځې غوسه د الله په کم وخت کې وا فاین عین المحرب یا به تخت چرته ای شته واتو تسلار وای به مالکم من سبیل کلا لا وزر الی ربک یوم اذن المستقر او دا لار ولې نشته ذالکم دا عدم سبیل دا عدم وتل دل اورا دا په دی وجه چې یقینا ده اذا دعی الله کلا چې وببلل ش الله قیامت یو نوم دی یو مطلق یو مطلق دی ته زکه وای وایزن نفوس زوجت روح به د بدن سره ملاو شي انسان به د خپل عمل سره ملاو شي یا انسان به د مهانو سره د جهنمونو سره او یا به د ګل دستو سره ملاو شي لیو زر یوم الطلاق چا د پاره ده حکومت نن ورځې څوک به आवाज نشي کولای اين ملوک الارض د دنیا بادشاہان څه شو چا د پاره ده نن حکومت چا د پاره ده نن سلطنت غوازونه چې کول د دبدبو د خپل بربریت او د خپل قهریت اخلق څه شو والله يقضي بالحق الله پر کوي تمام حاجتونه يقضي الله فیصله کوي په حق باندې نو معنا دا چې تمام حاجتونه د چا په لاس کې دي دغه پوره کول دی او الله په لاس کې والذین یدعون کانو ودیو کانو من قبلهم کانو هم اشد منهم قوه و دیو سخت دیونه په قوت کې و آثارن فی الارض آثار معنا په اعتبار د نخو سره پزمکه کې دا وای نخې نخانه سډېره عجیب وي د دنیا ټره پرې سډېره ناشناوا د دنیا بربریت او جاه او جلال سډیر عجیب وو فاخذهم الله بذنوبه پس ونی و دی ولر الله پس اب د ګناهونو د دیو وما كان لهم من الله من واق او نو د دیو د پارا د طرف د الله نه څوک بچاو والا دا وې د حالات ته پوس مې وکاو چې هغه زبردست جاه جلال ولا نن شو نن هغه ټره پرې والا نن هغه د ناز او د تنعم بدنونه چې په دې کورونو کې وو نن دا وې حال څه ده ما دغه په باره کې تاسو کو نو وای فتبسمت عجبا ولم تبده آی کور په تبسم سره ما ته جواب ورکاو په تبسم سره یعنی خنه پیشانه سره پیش راغې خوراته څه جواب را نه کولم توب دی او په اشاره راته وی چې دسه بیت الخلا طرف ته اشاره وکړه چې دسه استلاړ شه حتا مررت علی الکنیف فقال لی حتا مررت علی الکنیف فقال لی اموالهم ونوالهم عندي بیت الخلا باندې زوار علما نو هغه بیت الخلا را جواب را کچا واو مالونه دا وې زبردستا هغه د ناس تنعم خوراکونه هغه زما څخه دي دته ویل شي دنیا دته ویل شي دنیا الله ستا په خیسته سترګو کې د قبر چنجي غړيږي ستا په کورونو کې په محلاتو کې با د بل چا سترګي سړی وای زما جایداد ده ستا د کمه ده ولا دوکا خوره کله پوره به دوکا خوره د جایداد کې د چا سترګې وي او د دې جایداد داویدار څوک ذالک بانهم دا عذاب په صاحب د دی باندې چې یقینا دیو او چراتله به دیو تر رسولان دیو په واضح دلایلو فکفرون دیو کفر وکا په پیغمبرانو پسونی ول دیو لره الله زمنګ طرف نه قانون ویل دیو دا سال عملی قدم پورته کول قالو نو ویل امړ کای زامن دا کسانو چې ایمان والدي ایمان والدي سره د موسی علی السلام نه او ژوندې پرېګ دې د دیو زنانا و ما کیدل کافرین الا فی ظلال نو چل د کافرانو مگر په گمراهی کې وقال فرعون او یل فرعون پرېګ د مالرا اقتل موسی اچ مړک موسی داوس یواز نه چې په بل چا دی ری بلکې ستاسو ذات دشمنان مشي او یرا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام کا کرای تر ورسیدا وقال فرعون او یل فرعون پریک دی مال را چه ملکم موسا ولی ادو ربا دی دی راو بلی اخبر ربا داوله دا سوای چې ما پرې دی دا زورونه دی او دباونه دی او د یو راکاګیل دی تری تنها موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی او هر ځای کې دا یو قصې دی قطاری دی التداسه مسله جوړه شوه موسی علیہ السلام د قوم زړګي چوکن چوکن کړه اولاد ورله ذبح کړه دلته مه وقال فرعون زرونی اقتل موسی ما پرېګ دی وجنما موسی خدا الله شان ته ګوره چونکه د لاټه حال لیدلې او اجدهای لیدلې او د موسی علی السلام معجزې لیدلې وي ماشاءالله سب د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ماشاءالله الله دې ورلا سب د موسی علیہ السلام هم عجیبو نو زکه دا دا سوای چې ما پرېګ دی ما پرېګ دی لګا لاړ شکنه یارا چا نیولې خو اسه دباو کوي راکاګيري جوړ کړي موسی عليه السلام ته غم رسي وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه الله شان تا ګورا په هر دور کې الله د خپل اولیاء او الله د پاره د خپل نبیانو د پاره د خپل پیغمبرانو د الله سو پیدا کړي موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې الله رجل مؤمن پیدا کړ ربي الله چې رب زما الله دی په دې جرم یې وجنه نو دا خو جرم نه دی الله نوم د دې خورې بیل دی یا سمان دی خورې بیل او یا سمان او دا ټکه څنګه چې رجل مؤمن ویلی دی صدیق اکبر هم یو ځل داسې ویلیو نبی علیہ السلام د کعبه په خوا کې ولاړو او اکبر هغه عقبا چې دا د قریشو لوی سردارانو کې وو محبوب عالم صلی الله علیه وسلم دې وګې نه ونیو د شانه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سټ مبارک نه صادر تاو کو او محبوب عالم صلی الله علیه وسلم اوس نبی علیہ السلام خو به فکر او هغه ظالم زر زر صادر تاو کو او نور خلکو ته आवाज کاو اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله صدیق اکبر خو صدیق اکبر وو صدیق اکبر هغه انسان دی چې اول دینی خطبه دعوتی خطبه د مسلمانانو د اسلام اولنې خطبه صدیق اکبر لوستلې ده او په حرم کې لوستل ده اعلان د الله د توحید صدیق اکبر کړی دی کله چې 39 تا صحابه کرام ورسېدل یو کم سرویخت تا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله اجازه مرحمت و فرمایا زپد داګه چې غوام چې لا اله الا الله محمد رسول الله نبی علیہ السلام صدیقہ مشکلات ډېر دي لږ صبر کول پکار دي اگر ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه وکا نو مرګ پته نه لګي چې دا خسته کلمه مو پډاګه وایو یو ځل وایو نبی علیہ السلام هم ده په حرم کې چند مسلمانان نور هم شته ده صدیق اکبر په دا وخت کې پاسېدل له ادا اولنې خطبه وا چې جهرن هغه دا سویلی او چې لا اله الا الله محمد رسول الله پس دا د صدیق اکبر د خلینا دا وینا وتلو ایدا چرته برداشت کولا چې لا محمد رسول الله بس هر طرف نه بیا یو ویلا وا او چغه وا کم مسلمانان چې ونه یو مسلمان هم داسې پاتې نه کچا ته zarar و نه رسید خو به هر حال صدیق اکبر هغه مرکزی کردار خداغو دونه والے دے دونه والے دے سیر کتابونو کې راځي چې دا په مبارک ګډه باندې وګرځیدل وګرځیدل مخ مبارک زخمی چهره مبارک زخمی سینه مبارک زخمی د دا قبیله را لاله دا خلک دې خوا خوا کړه چې وجنه دا خاصه مړ ده پرې دای چې اوسې اوچت کو ناوی صدیق اکبر بوله ده بے ہوشا بے ہوشا بے ہوشا قام قبیله راجمع شوی د صدیق اکبر هم ډېر خپل قبیله وا څوک ورلا په مګي بار بار د په هوش کې دراوستو کوشش کوي اے ابو بکر आवाज چرته راځي ماسختنه پوره دی به هوش ده کله چې په هوش کې شه الله دستر کې وګړولې ویلې شو کیف حالک ابو بکر استا حال څنګه ده ودا د یو عجیب خلینا یو عجیب لفظو و صدیق اکبر چې کله د سترګې غړې دلی خلک ورته ولاړ دی ودا د خلی اول الفاظ داو اين حبيبي وکيف حاله محمد عربي چرته ده او داغه حال څه ده دا خبر راته چرته ده او داغه حال څه ده خلق ورته چې داغه د لاسه خطا ته داسې ملاو شو داغه وسم یاده مور ورته شوده وړاندې کوم الخير چې صدیق چرته شودو ګټو کی او وخت کې علاج به د زخم داو چې تاوده شوده به ور کول صدیق اکبر قسم وخوړ والله لا ازوق طعاما ولا اشرب شرابا زبا ترا وخت پورې نه سوسه کم نه بس وس کما نه بس وخرما حتا انظر الى وجه حبيبي تر دې چې د محبوب عالم خيسته مختمه کتلی نه ورته مونږ ته داګه څه پته ده وې پدې کې چې دا خبرې کولې خلک ترنا بس پرې دا مړه دا حال ده پدې وخت کې موږ هغه یادای ابو بکر دې مړ خده بسسته ټول لاړته مور خو مور وا صدیق اکبر سر ته ولاړه ده دا مینتونه ورته کوي هغه وای دا نشي کېدی ابای مړ بشما چې نبی مې نه لیدل داغه د حال نه خبر شوه نه يم نه هغه ورته چې بچیا ما ته محمد څه معلوم نه ته دشمنای خبرې وي ما ته دغه طرف څه معلوم نه لار راته څه مزه چر چې کم ځای کې تلاش وکم هغه هم جاړي ورته اورته د ام جمیل کړه تلاړه شه او تا ته طرف وخی وکړه چې دا د ام جمیل کړه لاړه لا ام جمیل ورته وی اړه او خيار وا و ما ته دغه پته خو نشته البته استاد زوینا خبر شوم نو راشه استاد سره په دې همدردۍ کې باغ ځای پورې لاړ شم وکړه چې وراله ام جمیل را روانه و ام جمیل صدیق اکبر ته صدیق اکبر و ام جمیل نبی علیہ السلام کم ځای کې ده پرده لا نه راغله هغه د دې مور ته اشاره وکړه چې څنګه د په مخ کې وی مرز به پاشي صدیق اکبر ویل چې د دنه بیغم شه دا زما یقین دی چې زما مور به سوای نه هغه ویل چې نبی عليه السلام دار ارقم کې دی او ماشاء الله صحیح دی سالم دی الحمدلله ویسی دیق اکبر وی چې زما بای ما سره خېګړه کوي نو ما نبی عليه السلام ته ورسوي د ام الخير او د خپل ابای په ګو باندې صدیق اکبر راخ کله راخ کله دار ارقم تر ورسو صحابه نورم په ډېر عجیب حالات کې دي نبی عليه الصلاه والسلام سر مبارکم زخمی دي د صدیق اکبر حالات په نبی عليه السلام د په غي کې دی ول دي دوه جاړي دا یو عجیب کیفیت او یو عجیب منظر وو دیتا ویل شي رجل مؤمن صدیق اکبر علی المرتضی قسم پر رب ذوالجلال چې د نن ورځې رجل مؤمن صدیق اکبر ډېر غوړه دی د رجل مؤمن د آل فرعون نه عقبہ ابن ابي معيط توي اتقتلون رجلا آیا تاسو وجنه یو سړی چې وای رب زما الله دې نو دا خو جرم نه دی د څه تفسیر دی من ربکم او کوي د دروغجن دا اوس درجل مؤمن بیان دی او کوي د موسی علی السلام دروغجن نو په دبانې سزا د دروغ ده ده او کوي د رښتینه نو برسي تاسو ته باز عذاب چې تاسو سره وعده کوي یقینا الله هدایت نه کوي من هو مسرفون هغه چاته چې زیاته کوونکې دروغجن قال فرعون نو یا فرعون رجل مؤمن پر خیسته بیان دا غزل نرم نشو یا فرعون ما اریکم زتا سره نه درکوم مگر هغه چې ما مخکې تاسو سره درکړې او رای می دادا چې قتل د موسی ده وما اهدیکم الا سبیل الرشاد او زنه خیمت استا مگر سملار وقال الذي امن پس بیا د رجل مؤمن اخیسته بیان ویلا کس چې مان راوړیو ازما قوما زیره کم پتا سبانه مثل یوم الاحزاب پشان د ورځو د عنادیانو پخوانو ډلو باندې عنادیانو باندې چرب کم عذاب هغه باندې تاسو باندې به هم دا سره شي من عاصم من عاصم څوک بچاو والا دا د رجل مؤمن خسته بیان دی سوال راغی چې څه اثر وشو د دې خسته بیان جواب ومن یذلل الله چاله رچ گمراه کی الله نو نشته د لپاره سو هدایت کوونکې اوس حواله د یو پیغمبر ور کوي ولقد جاءکم یوسف او پتا کې سره راغله او تاسو ته یوسف علیه صلوات و سلام من قبل په خوا بل بینات په واضح دلایل باندې همیشه وی تاسو په شک کې داغنا جاءکم به چراته کړو تاسو ته پاګې باندې حتا اذا هلک تر دې چې یوسف علی السلام د دنیا نه لاړو قلتم نو تاسو ویل پتور د شکرې د دوه توجه غانی دي تاسو ویل پتور د شکرې چلای عباس الله من بعده رسولا چرې بار ون لګي الله پس د دین رسول زدا یو رسولو الله ترن خلاص کړو بیا به رسول را نشي دا جلیل القدر پیغمبر دا شان والا پیغمبر دا د دنیا او د آخرت چې عظیم رحمتو د هغه نبی تاسو نه شکر کړي وس د رسول د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه شکر ولې کوي دوی معنا دا ده حتا اذا هلك تر دې چې حضرت یوسف علی السلام د دنیا نه لاړو قلتم نتا سویل پتور د افسوس لن یبعث الله من بعده رسولا نو ازل العيش في المصر د مصر زندگی تنگ لنگ شولا مزه القران وای نو زکه دی دا افسوسونه کول کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب دارنګ گمراه کوي الله هغه چاله را چې وی هغه زیاته کوونکې مرتاب کلک شکی وی مصرفو زیاته کون کې مرتاب او کلک شکیوی چې شکه دې درجه تر رسیدلې چې مقابله کوي الذين يجادلون ایواز شک نشته آی کسان چې جګړه کوي په یتونو د الله کې بغیر سلطانن بيد دلیلنا چې دیو تراغلی کبر مختنا عند الله وقال فرعون د ډېر زلو یا حامان یا حامان ویل و فرعون اے حامان جوړه کا زما د پارا سرحن تنگ بنگلا تنگ بنگلا لعلی ابلغ الاس ودا خدای غر کا تباشویا چکه ویل علی ابلغ الاسباب شاید چې زوره سه ګما الاسباب وای فاطلع الى اله فاطلع الى اله موسی زبخکار شما اله د موسی علی السلام تا د موسی علی السلام اله تخکار کېګما چشته او کنا وإني لا ظنه كاذبا یقینا ز ګمان کوم په د درو جنو دا سرب د خلکو نظر بل طرف ته بوزي نور د تخپت دا چې اسمان ته زخته شکری بنای منا نا قدری بنای د د کوشش و انا له کاتبون او یقینا منګه د د لپاره خام خالقون کیو هر سبا لیکم الله وی بیا بدل ورکوم وحرام علی قريه اهلكناها ځکه سوال دا راځي چې حرام دا په یو کلی باندې چې موږ حلال کړل دا څه شی حرام